ذلک النوع من العذاب ها البته خو اوس دا قسم عذاب چاته ور خودلای نشي چې ورته خای نو داسې سبب پرنا کې به ورته خای چې ظاهر دی هغه سبب وي اوس مثال په تور باندې مار خو فی نفسه تا ته عذاب نه درکې هغه زارو دی وجنه درکې زار فی نفسه نه درکې زار چې کوم اثر وکي هغه نه وجنه تا ته تکلیف اوس اصل مقصود هغه زهر اثر ده نو اوس بکله دا اثر بغیر دی مار نه موجود سی خو اوس آب څنګه موجودیږي په دې باندې څوک پوه کولای نه شي نو بیا به سبا د دغه اثر نسبت چا ته کای مار ته کای ظاهري سبب ته نو دا شیونه چې بیان سوي دي دې لپاره چې هغه تا ته دغه معانی تر پوه کړي او تا په دې باندې څه کړي سمجاو کړي الا بان یضاف الی السبب الذی یفضی الیه فی العاده بیا به اضافت ايخ سبب ته کئ چه هغه مفضيني دي شي ته په عادت کي فانه لو خلق في الانسان لذة الوقاء مثلا من غير مباشرة صورة الوقاء مثال په يوه انسان کي لذت ته جماع پيدا شو بغير د دينه چه ده جماع کړي نه ده خو دغسي د جماع لذت پکي پيدا شو نو اوس ته دي تعريف کولي شي چه دا به څنګه پکي پيدا کيږي نه شي کولي بيا به نسبت چاته کئ صحبت ته کئ چاته صحبت ته والسبب یراد لثمرته لا لذاته او سبب مقصود وی ثمرې دی وجې نه نه دی ذات دی وجې نه ذات تی سبب خو مقصود نه یی سبب نه خو مقصود دا یی چا نتیجه په مرتبه شی نو هغه لذت الجماع مرتب کیدل دی نو کله به تاته دغسی حاصله شی بغیر دی جماع نه خو سبا چی بل څوک په پوی کای نسبت نه بیا چاته کای صحبت او جماع ته کای وهذه الصفات المهلکات اوس دا په دنیا کی ښه اعمال او بد اعمال که د بد اعمال سړی کړی وو نو دا به مقصد د موضیاتو او د معلماتو په صورت کی ورته متشبع سی او ده ته به تکلیف ورکوي که نیک اعمال یې کړي وو نو دا نیک اعمال به په ښه صورتونو کې ده ته متمثل شي او ده ته به بیا په دې کې څه وي راحت وي وهذه الصفات المهلکات تنقلب موزیات و معلمات نو دا صفات مهلکات چې په دې دنیا کې ګنده شیونه کومي دا بیا بدل شي په چا باندې په هغه موضیعاتو او مؤلماتو نه دینه موضیعات او مؤلمات جوړ سی فی النفس په نفس کی عند الموت موت په وخت باندې ګوره په دې دنیا کی خو تا ته ټیک ته په دې کی خوشحالی وه چی غویمې دې کولې زناګانې دې کولې او پردی مالونه دې خوړل تا ته خو خوشی وه خو چی کله موت را درومی نو دې مهلکاتو نه دا بدو صفاتو نه فورا موضیعات او مؤلمات جوړ شی او ده خو قصه مختصره کړی ده هلته احیاء علوم الدین چې پسې وګورې ډېر تفصیل کړی ده بیا دې پر هلته هغه مثال ورکړی ده امام غزالی صاحب چې لکه عشق ته نو تا ته خو خوند درکوي په دې دنیا کې او وصال وي محبوبې سره محبت وي او مینه وي لیکن چې کله محبوبه مړېږي فورا بیا دغه خوند صاحب په چا بدل سي موزي باندې او مهلک جوړ شي بغیر د وجود د دې نه چې حیات نه وي موجود خو هغه لدغې چې کوم تکلیف ته آ ته محسوس کړې نو دک شان هغه شیونه نه وي موجود خو هغه د هغه آثار چې کوم دي آ به ته چې کړې محسوس کړې نو دا د عالم مثال بحث و چې شاه صاحب وکړ ادا نن سبق ټول دی امام غزالی صاحب قول در اخیسته احیاء العلوم چې تاسو کتلای شو باب ذکر الملأ الاعلی سره به ان شاء الله آینده فرصت کی وای دا نوی مسله ده مخکی تاسو بیا نه ده ارویدلی ملع اعلی بحث. ګرانو او خوږو اوریدونکو او مینوالو که تاسو غواړئ چې دا ښکلی او رنګین کیسټ لاس ته راوړئ دا پته یاد لرئ صدائے حق کیسٹ مرکز دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خطر کیل مجاہد ازدر علم سرا ملا بی دا کیسټ او همدا شان نور کیسټونه د نړۍ د جیدو علماو تقریرونه هر قسم تلاوتونه جهادي ترانه نظمونه نعتونه به تاسو ته په صداي حق کیسټ مرکز کې لمجاهد ورور زرالم سره ملاوي ومن الله توفیق باب ذکر الملأ الاعلا دا درین باب دا په دې کې شاه صاحب د ملأ اعلی ذکر کوي ملأ دا اسم جمع ده املاء دا جمع ده ملأ یملأ اصل کی معنی کیگی ڈکول پر کول ملأ دا دی قوم سردارانو تا په قوم کی چی کوم اعیان او اشراف او مشران خلق وی هغه باندی د ملأ اطلاق کیږی قرآن کریم کی هم د انبیاء کرامو په ذکر کی چی فلانا نبی براغه قوم تا بیا به مقصد دا چې قوم کې چې کوم هغه سرداران و ملأ و هغه به چوکړه نافرمانی وکړه نو هلته هم د ملأ لفظ دا د هغه اقوام سردارانو اعیانو او اشرافو مشرانو پاره چه دا ذکر شوی ده او مناسبت لغوی معنی سره واضح دا اصل کې ملأ معنی پر کول کیږي او د سرداران دا سوی چې دا کله مجلس ترایسی نو د خلق زړونه آ د هیبت نه او د عظمت نه چه کی ډک کی او د خلقو نظر آ په دی باندی چه سی ماړه شی او ډک شی ځکه عام یو سړی که تاسو سوچ وی کله محفل ته راشی چا پروا نی چوک داسی ورګوری نه خو یو کینی بل راشی بل کینی لیکن که کله د هغه قوم مشر د هغه مجلس صدر هغه مجلس ته راشی نو ټول سره پاسی هر یو یو بل نه غړی اوږدوی او مقصد دا دی چه ورته ګوری او د خپل نظر په دی باندی چه کئی مړوی او ټول خلق خاموش سی او د زړونه یې د عظمت او د هیبت نه چه سی ډک شی خو دلته ملأ اعلی بیا په قرآن کریم کی او په بعضی احادیث مبارکو کی د ملأ اعلی اطلاق آ په مقرب فرشتو باندی کیږی معزز فرشتی فرشتی ټول معزز دی خو بیا په خپل مابینس کی د دوئ خپل چه دی درجات دی ملأ اعلی هغه مقرب هغه د عالم بالا فرشتو ته ملأ اعلی وایی چه کومی عرش حملة العرش دی چی اوس څلور دی قیامت تک کی به بیا اته کیږی نو بیا دا حملة العرش او چی کوم عرش نه ګرداور ده مقصد دا ده کومو امورو باندی فرشتی خدای پاک مقرر کړی دی دی ته ملأ اعلی وایی او یو ملأ اسافیل وی دی دنیاوی امورو باندی او په دې اسماني دنیا په دغو کې کومې فرشتې خدای پاک په امورو باندې مقرر کړي دي نو هغه ته ملأ سافل وایي نو په دې باب کې به دی د فرشتو ځنې احوال هغه چکه بیانوي او دا دې وجې نه بیانوي چی ګوره د شریعت اسرار او رموز دا چی انسان کله پیژنی نو دی پاره دا هم له مخکی نه ضروری ده چی انسان دی کم سے کم د فرشتو په ځنو احوالو باندی علم وی ځکه چی دا ټول کاینات دا ټول دنیا موجودات دا خدای پاک د حضرت انسان فائدې د پاره چه دی پیدا کړی دی او که انسان لا نه و پیدا کنه بیا هم دا نظام چه چور خدای پاک پیدا کړی و خدای پاک خو اراده دا و چه زبا دا سی انسان پیدا کون نو دا ټول نظامی چه پیدا کړی و دا دی انسان تا فائدې رسولو دی پاره او د انسان مصلحت لپاره خدای پاک دا نظام چو پیدا کړی وو چی وروسته به بیا داسی انسان پیدا کوم بیا به هغه ته دا شیونه مفید وی او هغه نظام کی به دغو شیونو چی وی دخل وی ځکه سعدی صاحب وایی ابر باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری همه از بهر تو سرگشته و فرمانبردار شرط انصاف نباشد که تو فرما نبوری نو دا ټول شینا دی حضرت انسان فیدی دی پارا چی دی پیدا شوی دی بیا علماء لکی چی پا دی ټول شینو کی دور انفع انسان دی پارا بل چشای نستا دا لکا خلقت تچا فرشتو دا دی فرشتو وجود دا انسان دی پارا ډیر انفع ده له ټولو شیونو نه او انسان سره د فرشتو یو تعلق خاصه ده او انسان سره فرشتو مینه ده او محبت ده ذکر تاسو پا بار بار پا احادیثو کی او دی قرآنی آیاتو کی تاسو دا عرو چی نیکو بندگانو دی پارا فرشتی استغفار غواړی خدای پاک نه او نیکو بندګانو دی پاره فرشتی دعاګانی غواړی هر وخت او دی دو په دعاګانو باندی آمین کئی او دا بار بار تاسو په دی احادیثو کی او تفسیری روایاتو کی دا شئی نه چکو اورو نو بیا په دی ټولو مخلوقاتو کی حضرت انسان دی پاره انفع مخلوق هغه دی فرشتو چه دا عالم دا فرشتی دی نو دیو جنا دی فرشتو سه احوال انسانی علم قدرت درجه کی سه احوال دی فرشتو پیژندل چه دی پکار دی نو ذکر شاہ صاحب دا باب قائم که باب ذکر الملأ الاعلی او پدی باب کی دای د هغه مقرب فرشتو ذکر کړي او وروسته بیا د ملا اسرافیل هم چه کړي ذکر کړي بهترین بحث آده کړای ده پدی کی مناسبت او ربط وغیرہ آمی درتا مقام سر بیان کو باب ذکر الملع الاعلی قال اللہ تعالی خدای پاک فرمائی قرآن کریم کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یحملون العرش ومن حوله مقرب فرشتو بیان چه خدای پاک کئی اغا فرشتی چه دو حملت العرش تی عرش اغسته ده ومن حوله او هغه فرشتي چې کوم عرش سرا گرداورد په هغه امور باندې هغه دپاره استغفار غواړي ويستغفرون للذين آمنوا او دو استغفار غواړي هغو خلقو دپاره چی کوم ایماندار دی هغه دپاره خدای پاک نه استغفار غواړي او دا وایی ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما چی خدای پاک تا رحمت او علم خو ارشی تا چدا ور عام دا وسیده نو دغو خلقو ته چه د کوم ایماندار دی دغه ته دی هم رحمت چه دا په طریق اولی سره شامل ده فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک خدای پاکه ته بخشش وکړه لپاره د هغو خلقو چه هغه توبه توبه ګار شوی دی او په خپلو مقصد دا ده چیرته لغزشات یا ګناهونه ونه شوی په هغه پښیمان دی واتبعوا سبیلک او د تا لاری تابعداری کوي وقیهم عذاب الجحیم او خدای پاک دو دی جهنم عذاب نه وساتی داسی دعاګانی ورته غواړي ربنا وادخلهم جنات عدن التی وعدتهم او خدای پاک دو داخل که هغه جنتونو دی همیشوالی تا چی تا ورسره وعدی کړی دی او صرف دو نه ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذریاتهم او چی دی دو هغه پلارانو کی او ازواجو بیبیانو کی او ذریاتو کی کوم دی دی مستحق خلق تی هغه هم دې جنتونو ته داخل کړي انک انت العزیز الحکیم وقهم السیئات او خدای پاک دو دی تکالیف نه وساتی ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمته او چوک چی تو دی سیئات نه پدی ورځ باندې وساتی نو دا باندې تا بیا تحقیق سره خام خاچدا رحم کړی دا کله چه خدای پاک یو کار فیصله کی په آسمانونو کی یوه فیصله دی یو کار وکی ضربت الملائکة باجنحتها خضعانا نو وهی فرشتی هغه خپلی وزری هغه فرشتی خپلی وزری داسی خوځوی خضعانه د عاجزی دی وجه نه او د هیبت دی وجه نه او د رعب دی وجه نه لکه هغه یو حیوان وی دا مرغه وی او داسی خپل پرونه چه کئی خوځی داسی دا فرشتی خپل وزری تروی لقوله لوجه دی هغه قول دی چا نه الله تعالی نه کأنه سلسلة علی صفوان نو او د دی الله تعالی قول او د الله تعالی حکم داسی کانه سلسلة لکه دا اغا زنزیر دا علی صفوان پسپین او په معین کانی باندې لکه یو اوار کانی وی خوی کانی وی او پیغه باندې داس زنجیر را کاږي او یو مسلسل غوندی آواز کوي نو هغه وحی علوم او دی الله تعالی هغه داس یو قسم هغه آوازی فاذا فزع عن قلوبهم قالو نو چه کله بیا دهشت تی دو زړونو نه لاړ شی قالو بیا دو ووایی ماذا قال ربکم خپل آپس کی او دا کاته ملأ اسافیل تپوس کی ملأ اعلی نه چه تاسو رب څه وویلا قالو الحق نو دو هغه حکم ورته بیان کی او بیا دا ورته ووایی چه الله تعالی حق وویلا وهو العلی الکبیر دا ورته ووایی هغه کاتنۍ فرشتې ته ملئ اسرافیل ته ووایي هغه یې نورو ته ووایي او داسې دا حکم کاتر کوز شي بیا پسې حدیث تکمیل داسې دا فسمعها مسترق السمع بیا چې کوم هغه هلته وحی او آسمانی فیصلو ته غوږ نیولی هغه شیاطینو هغه دا واوري ومسترق السمع هکذا بعضه فوق بعض او مسترق السمع داسی وی بعضی فوق بعض یعنی داسی یو ورته ناست دی بل پورته په ختلی وی داسی په دی طریقی سره ووصف سفیان بکفه او سفیان صاحب بیا دا په هغه خپل کف سره داسی بیان کړ فحرفها وبدد بین اصابعه هغه سمجاو کولو پاره چی داسی مقصد دا ده چی دا فرشته دا هغه چی کوم دی شیاطین چی دا غوږ یې نیولی ای نو داسې یو بل باندې چی پورته ولاړ ای داسې یو لینې جوړ کړی ای فیسمع الکلمه بیا هغه یوه خبره واروي فیلقیها الی من تحته خپل ما تحت ته وکړي ثم یلقیها الاخر الی من تحته هغه بیا نورو ته وکړي حتی یلقیها علی لسان الساحر او الکاهن تر دې چې هغه د ساحر یا د کاهن په غوږ کې هغه یوه خبره چکی وغورځوي چې دغسې یو کار کېدونکی ده فربما ادرک الشهاب قبل ان یلقیها نو هغه شهاب ثاقب کله پسې رئیسی شهاب او هغه مخکې د دې نه چې لا یې ورته غورځولی نه وي له مخکې نه هغه شهاب په دې هغه باندې ولګي په دې جني باندې او په دې شیطان باندې ولګي نو هغه حواس ګډ وډ کی وربما القاها قبل ان یدرکه او کله کله دا د خبره وغورځوي شهاب لا نه وي په لګېدلی چې هغه ساحر او کاهن ته خبره وغورځوي نو چې ویې غورځوي نو یوه خبره صحیح وي او هغه ساحر او کاهن ورسره سل چې کي دروغ کي نو سبا یې بیا خلک پسې مني دې وجې نه چې دا لې دې ته سوچ کوي چې هغه مخکې یوه ورځ دغسې خبر کړی و بیا هغه څه شوه صحیح وختله فیکذب معها مئة کذبه او ورسره سل دروغ نور کي فیقال الیس قد قال لنا یوم کذا و کذا کذا و کذا دغه سینه وکړي بیا هغه صحیح و لہذا دا خبره به صحیح بیا خلق پیغه باندې تصدیق کوي فیصدق بتلک الکلمه التي سمعت من السماء الان کې دوی وچ ترشتیا و خیزي اپ دې طریقې سره دوه رامی توپ کړای او ردلی بیا مقصد دا چې هغه تراوړي او نور سره هغه دروغ کی دا بخاری شریف روایت تا مشکات شریف کتاب الطب والرقاب باب الکهانت کی چار هزار چھ سو نمبر حدیث ته دارنګه په بل حدیث کی رادرومی وفی روایت اذا قضا امرا کله چه خدای پاک د یوشی فیصله وکی سبح حملة العرش بیا حملة العرش تسبیح بیانی دی الله تعالی ثم یسبح اهل السماء الذین یلونهم بیا اهل سنا اهل سما تسبیح بیانی چا کوم ور پسی وی حتی یبلغ التسبیح اهل هذه السماء الدنیا تر دې چې د تسبیح سلسله دې آسماني دنیا خلقو ته ورسیږي فرشتو ته ثم قال الذين يلون حملت حملت العرش بیا وای هغه کسان چې هغه حملت العرش خواته یلی دي حملت العرش خواته چې کوم فرشتي دي او ویل حملت العرش حملت العرش ته وای ماذا قال ربكم چې تاسو رب څه فیصله وکړه فیخبرونهم ماذا قال نو بیا دا حملة العرش هغه کاتنۍ فرشتې ملا اسرافیل په دې باندې خبر کړي چې خدای داسې فیصله وکړه فیستخبر بعض اهل السماوات بعضا بیا بعضې اهل سماوات بعضې نور خبر کړي حتی یبلغ الخبر اهل هذه السماء تر دې چې خبره د دې اسمان ته چې کوم اولنی اسمان د دې خلقو ته رسی او خبره داسی واضحه سی بل ځای حضور صلی الله علیه وسلم فرمائی وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور صلی الله علیه وسلم فرمائی انی قمت من اللیل زه یوه شپه پاڅېدلم فتوضأت اودس مې وکړ وصلیت ما قدر لی او دونه لمونځ مې وکړ چې څونه ماته لیکلی شوی و فنعست فی صلاتی په لمونځ کې ما باندې نعاس غوندې راغی حتی استقلت تر دې چې ما داسې درنوالی محسوس کړ فاذا انا بربی تبارک وتعالی فی احسن صورت ما الله تعالی سره ملاقات وشو الله تعالی په احسن صورت کی وو فقال یا محمد ما ته ویل چې او محمد قلت ما ورته ویل لبیک ربی حاضر یو ای ربا قال فيما يختصم الملأ الاعلى چې د ملأ اعلی خپل مابینس کې چې د گفتگو کوي دا پس خبره باندې کوي قلت ما ورته ویل ربا لا ادري ماته خو پته نسته قالها ثلاثه درې ورې مانه داسې تپوس وکړ چې د ملای اعلی په څه خبرې کوي سره ته ورته غوږ ونیسه نو ما ورته وویل چې ماته خو خدای پاکه پته نسته قال فرأیته وضع کفه بین کتفی حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بیا الله تعالی هغه خپل کف چې څنګه د شان سره لایق ده هغه دماغ د دې اوږو په منځ کښې داسې کېښود، حتی وجدت برد انامله من ثدیی، تر دې چې هغه د ګوتو یخوالی آ ما مخ ته سینې طرف ته چکه محسوس کړ. فتجلی لی کل شیء وعرفت، نو چې دا یې وکړه نو ما ته هر شی واضح شو او ما د هغه ملأ اعلی چې کومې خبرې سره کولې بیا زه په هغه باندې پوه شوم چې دا په دې خبرې لګیا دي سره. فقال يا محمد بیا یې ماته وویل ای محمده قلت لبیک ربی ما داسې ورته وویل قال بیا یې مانه تپوس وکړ فیما یختصم الملأ الاعلی په څه کې د ملأ اعلی خبرې کوي قلت نو دته خو بیا واضح شوی وی قلت حضور صلی الله علیه وسلم فرمای ما او تویل فی الکفارات کفارات متعلق قال بیا ویل الله تعالی وما هن کفارات سدی قلت ما اور تویل چې دا وای مشی الاقدام الی الجماعات چی مثال سړی پیدل هغه جمع لمانځو ته ځی جماعتونو ته والجلوس فی المساجد بعد الصلوات او بل په ناسته کئ په جماعتونو کی لمانځو نه بعد واسباغ الوضوء حین الکریهات او اودس پوره کئ ښه کامل په وخت تکلیفونو یعنی ښه سردی خو کامل اودس کئ داسی نه چی نیم اعضاء پریږدی نیمو کی قال بیا الله تعالی ویل ثم فیما بیا نوری سه خبری کولی قال حضور صلی الله علیه وسلم فرمای قلت ما تو ویل فی الدرجات درجات متعلق خبری کولی قال وما هن خدای پاک ویل چا درجات سه سره یادول فرشتو قلت تو حضور صلی الله علیه وسلم فرمای چې ما تو ویل چې هغه درجات دا یادول چې دغه خلق لوی درجه دي اطعام الطعام چې یو وګی ته سړی روټۍ ورکی ولین الکلام پستی خبر خلق سره کوي والصلاة باللیل والناس نیام شاجی نو دی کی دا ملا اعلی ذکر راغی دا هغه احادیث ترته بیانې چې ملا اعلی لفظ پکې ذکر شوی دی هغه متعلق خبر راغلی دارنګ یو بل حدیث مبارک تا عن ابي هريره رضی الله تعالی عنہ قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو هريره سے وای چې حضور صلی الله علیه وسلم فرمایله ان الله اذا احب عبدا دعا جبرائیل خدای پاک چې کله یو بنده سره محبت وکی نو جبرائیل امین رو بولی فقال انی احب فلانا فاحبه ما فلانی سره محبت ته تو سره کوا قال فیحبه جبرائیل آو سره محبت شروع کی ثم ینادی فی السماء بیا په اسمانونو کی ناری وهی فیقول ان الله یحب فلانا فاحبو خدای پاک فلانی سړی سره محبت لری تاسو سره لرو فیحبه اهل السماء بیا اهل سماء هغه سره محبت ساتی ثم یوزا له القبول فی الارض بیا د سړی د پاره خدای پاک مقبولیت پزمکه کې نیکو خلقو کې پیدا کې خدای پاک ته مونږ دین او ګرځي و اذا ابغض عبدا دعا جبرائیل خدای مو دین او ساتی کله چې خدای پاک یو سړی سره بغض او په هغه چې کوم دي لعنت نظر باندې ورته وګوري نو جبريل امين ته آواز وکړي فيقول اني ابغض فلانا فابغضه ته ما د فلاني سره بغض ده ته ورسره بغض ساته قال فيبغضه جبرائيل هغه ورسره وساتي ثم ينادي في اهل السماء ان الله يبغض فلانا فابغضوه تاسو سره ساتو قال فیبغضونه ټول ورسره بغض ساتی ثم یوضع له البغضاء فی الارض دا دی مسلم شریف روایت تا مشکوة شریف باب الحب فی اللہ و من اللہ کی حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ پنزہ زر پنزم نمبر حدیث تا دارنگی بل جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی عن ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفعت له بها درجه چی یو قدم اخلی خدای درجه اوچتای وحط عنه بها خطیئه یو گناه خدای کمای فاذا صلی لم تزل الملائکه تصلی علیه ما دام فی مصلی چی کله مونز وکی تر چو پوری په مونز ځای ناست وی فرشتی دی ته دعاګانې غواړي او دا وای اللهم صل علیه اللهم ارحمه ولا یزال احدکم فی صلاة ما انتظر الصلاة تر چو پوری چی سړی په انتظار د لمانځه کی دا په مونز کی ګاڼه شي وفی روایت په بل روایت کی راغلی قال اذا دخل المسجد کانت الصلاة تحبسه وزاد په دی روایت کی دا زیات سلی دی په دعا دی ملائکو کی چی فرشتی دا سی وی اللهم اغفر له اللهم تب علیه ما لم یؤذ فیه ما لم یحدث فیه چی خدای پاک دته مغفرت وکی د توبې قبولې کې تر څو پورې چې ده ته دا دعاګانې کوي البته که ده چاته تکلیف ورکړ په ناسته په لمانځه ځای کې چا سره یې تکلیف دې خبره وکړه چاته یې په ژبې یا په لاس تکلیف ورکړ یا یې بې اودسه شو نو بس بیا فرشتې هغه دعا چې کوي پرېږدي نو ځکه وايي حضور صلی الله علیه وسلم فرمائی الملائکہ یصلون علی احدکم ما دام فی مجلسه الذی صلی فیه یقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب علیه ما لم یعذ فیه ما لم یحدث فیه نو دې کې دغه فرشتو ذکر راغی ملای اعلی وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم بل جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی داد ابو حریرہ صاحب نے روایت تا رضی اللہ تعالی عنہ ما من یوم یصبح العباد فیه الا وملکان ينزلان چی دا سی ورز نہیں چی خلق پیغی کے سبا کئی مگر دو فرشتیر کوزی شی فیقول آوائی یو دا سی وائی اللہم آت منفقا خلفا خدای پاکه کوم خلق دی تا په لار کی ورکول کړي هغه ته ښه بدلې ورکړي نور مالونه ورته زیات کړي ثوابونه په آخرت کی ورکړي ویقول الاخر هغه بل وایي الله هغه بل فرشته وایي اللهم آت ممسکا تلفا خدای پاکه چې کوم دی تا هغه فریضې نه ادا کوي او مال نه خرڅ کوي په هغه کې واجبات او نفقات نه ادا کوي نو خدای پاکه هغه مال چې هلاک کړي او په آخرت کې هغه ته سزاګانې ورکړي نو دا فرشتی وایی نو دا دی هغه ملا ملا ذکر دا فرشتو ملا یالا دا متفق علیه روایت تا مشکات شریف کی اٹھارہ سو ساٹھ نمبر ایک ہزار آٹھ سو ساٹھ نمبر حدیث تا باب الانفاق وکراہیت الامساک او کتاب کتاب الزکوة کی دا حدیث راغلی ده بهر حال دی ټولو احادیثو کی دا خبری ثابتول شاه صاحب غوښتل چی مقصد فرشتو انسان سره یو قریبی چه ده تعلق ده او داسی ملائ اعلی دی او هغه انسانانو دی پاره دعاګانی غواړی ځکه دی دی فرشتو بحث دالته دی ملائ اعلی بحث ده چه کشوری که نور به بیا انشاءاللہ العزیز آئنده فرصت کی وایو اوس دې نه بعد دا اوس د کتاب ډېر زیات ته دا اوس هفتې په ورځې باندې مونږ وایو ټیک ته که ځنې ملګري ونه پاتې هغه به په دې خفه کېږي نه هفتې په ورځې دې نه بعد مونږ دا کتاب مقصد دا دی چې قبل از وقت خپل پیرډ کې وایو دا کتاب ډېر زیات ته وروسته اهم مباحث ترې ډېر نو بیا به پاتې شي نه